سورۃ المؤمنین نشي ویل او د مخکینی سورۃ سره ربط د سورۃ حج سره دا دی چې په مخکې سورۃ حج کې ذکر د فرقو شنو اوس پاغه کې هغه فرقه خی چې کومه فرقه کامیاب ده دا غي تذکرہ کوي دغه رنګه په مخکینی صورت کې ورته ویلو چې را الله تعالی به فیصله وکي نو فیصله په دوه قسمه ده د فرقو ترمنځ یو په دنیا کې یو په آخرت کې د دنیا فیصله غدار چې قد افلح المؤمنون اخرت کې به هم کامیابی معیار او مدار په دې باندې وي دعوه د صورت سره مقصد د صورت مقصد د صورت د بیان د صفات الفلاح او د صفات الخسران دوا خبرې دی یو کامیابی ده یو تاوان دی نقصان دی نو په کوم کارونو باندې سړی کامیابی کی او په کوم کارونو باندې به تاوان کوي نو صفات د مؤمنانو په ذکر کوي هغه ته صفات الفلاح وایي هغه به شپاړس صفات ذکر کوي شپاړس کارونه به شپاړس خوونه به شپاړس اخلاق به شپاړس اعمال به هغه باندې وته کامیابېږي او صفات الخسران به ذکر کوي د تباہی او د خسرانو صفاتونه د هغه نقص د هغه اسباب کنه نو هغه سدي هغه به دیر ذکر کوي ماخذ د دعوی با په اوله آیات کې قد افلح المؤمنون او دارنګ با بیا روز تراشی په یو سل او دویم آیات کې براشی فمن ثقلت موازینه فاولائک هم المفلحون د چا چې وزنونه درانه شنو هغه به کامیابی پښې انه دغه دا کې فولائک انه لا یفلح الکافرون کافر نه کامیابی نو سر کې وته وی مؤمنان کامیاب اخر کې ورته وی کافر ناکام دا دواړه بس د دې فرقو دا تقابلی صفات ذکر کړي کله په کې دلایل هم راوړي اخو به صورت یو خپل نه حجوي چې ورسره ورسره چې کوم دینو دلایل بم راوړي د مؤمنانو د صفات د کفارو د صفات چې ذکر کوي ډیر په دې کې به بیا په مینس کې په یو ځای کې د صفات او خلاصه غون دی راوړي نو و صفات و صفات به ذکر کی چې هغه سبب د عذاب دی او دا هغه په مقابله کې به و عذابونه ذکر کی و عذابونه به ذکر کی دا رنګ به توحید ثابتې ور سره ور سره په دلایل باندې دولس دلایل به ذکر کوي عقلی ادي د پاره چې د کامیابی اصل سبب چې دی اخو توحید دی کنه نو هغه به ذکر کوي ورسره به کوم د دلایل نقلی ذکر کوي د شپږو پیغمبرانو او هغه به دې لپاره ذکر کوي چې ښا سړی کامیابیږي په سباندې کم خلک چې کامیاب شي په څه کامیاب شي کم خلق چې ناکام شي او نو پس ناکام شي هغه واقعیت په دې ده کې د دې مقصد د پاره ذکر کیږي او دا رنګ به په صورت کې د الله تعالی نوم ذکر کوي د دې مسلې د تایید د پاره هغه به یو کم او یا نوم ذکر کوي په دې صورت کې چې جمع کې کنه الله دې رب دې رحمان دې اټول نمونه چې راجم کې هغه یو کم او یاد نو دا په دې طرز باندې بدا د صورت اسلوب او طرز بل صورت داوی صورت کې به مختلف ابواب وي تقریبا 15 برازي اولنې باب به تر درويشتم آیات پوری داغي اولنی باب بیا دوی سیدی تر یو لسم آیات پوری بشارت ذکر کوي او د مؤمنانو په صفاتو باندې و صفات ذکر کوي او بیا د اغې نفس د دولسم آیات نفس د دولسم آیات نه بیا عقلی دلایل شروع کی نشپک دلایل عقلیه برته ذکر کئ تر دویشتم آیات پورې نو تر دغه دویشتم آیات پورې به دا اولنې باب ختم شي په دوه حصو مشتمل اول بشارت او بیا دلایل عقلیه بس لندا خبره بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون یقینا کامیاب شو مومنان فلاح ستویل کیږي فلاح مطلب دا د عذاب نه بچ کېدل رست براشي یو فوز دی یو فلاح فلاح دې ته ویل کیږي چې تاسو یو نفع یو فائدہ درته حاصل شي خداغه فائدې او داغه نفع اثر باقی وي نو هغه تسویل کیږي فلاح فوز دې ته ویل کیږي چې د تکلیف او مشکل نه بچ شي او مقصد در ته حاصل شي نو دې ته بیا څه ویل کیږي فوز ویل کیږي فائز فوز دغه ته ویل قد افلح المؤمنون یقینا کامیاب شو مؤمنان الذين اسداد مؤمنان صفات اولنې صفت د ایمان ده او دا بنیادی د ذکر په دې باندې سړی بچ کیږي خشوع بیا درې اداغه باندې را په خشوع په دوو حالاتو راځي یو خشوع د زړه ده یو خشوع د چاره د اندامونو ده خشوع د زړه ده چې الله تعالی طرف ته متوجه شي او اندامونه دا دي چې ستا اندامونه په ځای باندې ولاړ کله سر ګره کله ګیره ګره کله مطلب دار کپڑے سمې بیا دا پدې کې خشوع نشته دي نبی صلی الله علیه وسلم داسې یو سړی ولیدو هغه کله سر ګرولو کله ګیره ګرول نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل لو خشع قلبه لخشعت له جوارحه کده د پزړه کې خشوع وې نو د په اندامونو باندې به خشوع راخاره شي وو خو پزړه کې نشته نو دغه ته خشوع وې بیا د خشوع حکم سره نو خشوع بعد وې په ټول منځ کې فرض ده منځ کبي خشوع منځ دیو کنه بس نه دي شوی لیکن راجحه خبره په دې کې ده چې خشوع په منځ کې فرض ده واجب ده سمرا ولو که یو ساعت له یو سکند لوي خو کم از کم لګ وخت الله ته متوجه کېدل فرض دي که چیرته ستا ټول مونږ د خشوع نه خالی شي چې د سره د نیت تړلې او تلوي کم په کم ځای کې ګرځې دي او سلام دی او جار باسو او بس ترغی پورې ستا یو وخت یو سکندم توجه الله طرف روانه وړي بیا دې مونږ نه لې شي او هغه افعال هغه خب هغه کارونه چې هغه فزول دي معرضون دوی ته مخ اړون کې دي نو دوا کار کوي الله طرف ته توجه کوي او د ما سي والله نه مخ اړي دواړه کار شي والذین هم للزکات فاعلون سلورم صفت دا دی چې دا مؤمنان هغه خلق دي هم للزکات چې دوی د پاره د زکات فاعلون کون کی دي مطلب ور کون کی دي صورت مکی دی د زکات بحث پکې څنګه راغی ابن کثیر وای زکات فرض شو په مکه کې البته مقادیر د دې چې څومره زکات په ورکه د څومره مال نه به ورکه دغه په مدینه کې تفصيلات رال نو بیا خبره اعتراض نشته دی او که چرته بالفرض په مکه کې زکات نه وی نو بیا د زکات معنی پاکی ده هم له زکات فاعلون لامور الزکات ها مطلب دا د بی حیاي د کار نه ځان ساتي الا علی ازواجهم اوس دا حفاظت چې کوي نو حفاظت څنګه مراد ده دا نه په حرام ځای نه ساتي حلال ځای کې جایز دي الا علی ازواجهم مگر نه په بیان د دوی باندې دا غینه به نه ساتي او ما ملکت ایمانهم او یا هغه وینځي چې دوی خلاص نه مالکان شوی دي مطلب مالکان شوی خلاص نه دي مطلب دا چې دغه دی وینځي دي پاغوی باندې دوی ملک دی فانهم غیر ملومین یقینا دا کسان ندی ملامت کړی شوی په دې کار کې په دې کې بیا نه ملامت فمانه بتغا ورا ذالک هغه څوک چې اولټي ورا ذالک غیر د دینه بل صفت وګورا دا مؤمنان هغه خلق دي هم له اماناتهم چې دوی له امانتونو خپلو وعهدهم او د وعدو خپل راعون حفاظت کوونکې دي رعایت کوونکې دي د خپل امانت چا سره امانت کې خودو یا امانت نه مسؤلیت مراد ده او یا وعده کړی دا نو د دې خیال ساتي والذین هم علی صلواتهم یحافظون بل دا مؤمنان چې دي دوی په منځونو خپل باندې یحافظون حفاظت کوونکې دي یعنی پابندي کوونکې دي دوام کوونکې دي همیشه غمونس کوي تر دې پوري دا و صفات د مؤمنانو ذکر کړل چې دا ذکر کړل نو اوس پسې اخیری بشارت ورکړي اولایک دا کسان چې هم الوارثون دا کسان وارثون دوی میراث اون کی دي میراث په دوی وړي کم میراث په وړي دنیا کې خو ډېر خلک وړي نا الذين يرثون الفردوس هغه کسان دي چې په میراث کې وړي فردوس فردوس جنت په دوی ته ملاويږي هم فيها خالدون دوی به همیشه په دې جنتونو کې بس دا تر دې پورې دا سو دا هغه صفات او ور سره بشارت ورکړي سلاله هغه خټه ته وای چې ته خټه کله وکي او بیا هغه خټه راواخلي او داسې ورله په لاس کې زور ورکړي نو چې زور ورکړي نو دا دای نه سي دا ګروتونه دې کې هغه کومه خټه راوځي نو هغه ته سوې هغه ته سلاله وای ښا الله تعالی وای ما داسې خټه نه پیدا کړې چان شوی دا لیخنا کا خټه و ها دغه نن پیدا کړی دی ثم جعلناه نطفه بیا مون وګرځو دی نطفه نطفه اے دا بیا مو دغه انسان نطفه وګرځوله نه ثم جعلنا نسله نسل مو بیا ولا په دې طریقه کړو هغه انسان خو د خټې نه پیدا شو آدم علی السلام دا هغه نسل بیا څنګه نطفتن هغه بیا هغه نطفه او وبوي فی قرار مکین بزاید قراری مکین مضبوط کې هغه د رحم د مور د په هغه کې بیا و فقسونا العظام لحما نو بیا مو واغستول دی اډو کیتا اللحمن غخا ثم انشأناه خلقا آخر بیا مو پیدا کړو دا انسان خلقا آخر په پیدایش بل باندې بیا بل پیدایش دی خو دغه تخلیقاتو پوښوي وینه ده ان نطفه ده بیا علقه ده بیا مدغه ده بیا عظام ده بیا لحم ده نو بیا څه بیا جوړ شو چې بیا جوړ شنو جنین ورته وای نو بیا د جنین نه پس چې کوم دنو څه شي بیا پیدا شي ها مولود شي نو چې ولید شي نو بیا د هغه نه پس رضیع شي بیا د شودو ماشوم شي بیا د هغه نه پس چې کوم د بیا تپل شي دا ته څه جوړ کی بیا تپل جوړ بیا د تپل نه پس شي بیا شاب شي ښا شاب نو بیا د شاب نه پس شا کهل شي نو بیا د کهل نه پس شیخ شي نو د شیخ نه پس بیا څه شي بیا چې کوم دنو بیا مقدغه شي نو بیا میت شي مړ شي بیا د هغه نه پس مقبور شي نو د مقبور نه پس بیا منشور شي بیا د منشور نه پس شي بیا به محسوب شي نو بیا اما ال الجنه و اما ال النار بس بیا بیا دغه شي ثم انشأنا خلقا اخر بیا مون پیدا کړی دا انسان خلقا اخر په پیدایش بل باندې فتبارک الله احسن الخالقین دا رد د شرک فی البرکات کی فتبارک الله نو پس برکت ورکون کې الله تعالی دې تبارک صیغه د براشی تبارک په معنی د تعاظم سره مرضی لوی دی الله تعالی تبارک په معنی د برکت ورکون کې پوه شو کنه برکت والا او برک داسې برکت والا برکت والا خو ډیر چیزونه دي خو چې برکات ورکي هغه الله تعالی دی نو دا دغه دی او دا صیغه بیا علوسی وای دا خاص ته الله پوری دا الله نه بغیر په بل چا اطلاق نه کیږي احسن الخالقین احسن المصورین بهتر د تصویر ورکوونکو نه دی خالقین خلق په معنا د تصویر سره ما تاسو ته ویلو سورته آل عمران کې تفسیر انی اخلق لکم من الطین ز تاسو لره شکل جوړوم صورت جوړوم د خټینا کای ات طیر په شان د شکل د مرغی نو داسو هغه اخلق مار د اوسو ویرو سره نو دلته کوم احسن الخالقین احسن المصورین بهترین د تصویر ورکونکو نه دی الله تعالی ځکه که خالقین ته دغه شانته په معنا د خلق پیدایش پروانه بیا معتدله اعتراض کوي معتدله وای چې موږ د توینه چې خالقان ډیر دي عبادت په خپل باندې د خپل فعل اختیاري خالق دي موږ وای نه دلته کې د خالقین په معنا د مصورین سره دي دا مکه تصویر ذکر کو نه اوس داغه دا کوي ثم انکم بعد ذلک لمیتون بیا پس د دینه تاسو لمیتون خامخامړه کیدون کیي اے پیدا شوی دا غي نورست بری الله پاک یو وخت مړ کی ثم انکم یوم القیامت تبعثون بیا تاسو په ورځ د قیامت باندې تبعثون را پاسول بشي بیا به الله د قبر نه راپورته کی وانزلنا من السماء ماء اور اورو مونږه د برنه او بو بقدرن په خاص انداز باندې دا سنی چې بے تولی را غورځي کی نه په اندازه باندې د الله طرف نه فاس کناه فی الارض نو بیا مونږه ایثاری خدا او په فزمکه کې و انا علی ذهاب او یقینا مونږه په بوتلل د دی یعنی په اوچول د دی وبو باندې به په دی با په اوچول د دی وبو باندې لقادرون خامخا قدرت لرون کیو دام کول چې دا وبو چکو وشجرتن تخرج من تور سینا او را درغونه مونږه ها هغه ونه تخرج چراوزی من تور سینا دا هغه شین غرنا ها دا هغه غر شین نا تور هغه غر ته وای چې هغه شین وي او سینا بیا هغه غر ته وای چې پاغه کې ونی وي نو هغه ته سوی هغه ته بیا تور سینا وای ښا تم بوتو بدهنی چې را درغونی کیدا بدهنی په تیل سره دی کې تیل وی وسبغن او سوی ترکاری وی سبغن دغه وی خاص وته وای تاسو ترکاری وته وای کنه خو شه پخړې وی لیل اکلین د پاره د خورونکو نو بیا د هغه د پاره هغه به تور خوراکین باز خلک خوري هغه هغه ونه هغه دغه دانیم خلک خوري تیلم خلک خوري دواړه سيزونه کوي دغه والا زيتون والا خجی و ان لکم فی الانعام لعبره او یقینا تاسو د پاره په سارو کې عبرت ته نسقیکم منګس کو تاسو ته مما د اغنه فی بطونها چې په خېټو دا غو کې دي په ګېډو کې دا شود دی بیا دا غنه سمره سیدنه جوړیږي هغه ټول ولکم فی منافع کثیره نو تاسو د پاره په دې کې فائدې ډېری دي ومنها او بعض دا غنه تاکلون تاسو خوریم وقتن خوري دام کې وعلیها بل فائدې دارا او په دغه سارو باندې په دغه زناور باندې وعلى الفلك او په بیړو باندې ها وعليها في البر په وچه باندې په دغه ساريږي وعلى الفلك او په سمندر کې په دغه باندې په بیړو باندې تحملون تاسو سره ولې شي ولا قدر صلنا نوحا تر دې پورې دا ول باب ها وصفات د مؤمنانو ها صحیح او پاغي باندې بشارت او بیا دا غي نه پس پک دلایل د څه د پاره شو دلایل ذکر شول دي د پاره چې راشي ځان کې ایمان راولي د دلایل ته وګورئ کامیابی به عمومي کې په دا دلایل باندې مو سوچ او فکر وکړو که دلایل مو نه منل تباہ او برباد بشي